سورة نور په دې صورت کې رستو یو مثال ذکر کړي پاغه کې لفظ د نور راځي مثل نوره کمشکات تمام صورت د نوم په نور سره کې خود چونکه په دې کې داسې احکامات بیانېږي چې هغه سره د معاشري هغه تیری ختميږي رڼاګانې وسر راځي بدنامونه د بدعملونه پاغه سره سړې بچ کیږي د دې وجنه دې صورت ته نور وي رب د دې صورت د مخ کې صورت سره په وسوجو سره دی مخکې صورت کې هغه صفات ذکر کړل د مؤمن چې هغه مزین کېدل تحلی کېدل په هغه سره پکارو سوار له صفات د مؤمنانو هغه کې ذکر کړه دلته هغه صفات د مؤمنانو د پاره ذکر کړي چې هغه نه تخلی پکار ده د هغې نه صفائی په کار ده د هغې نه ځان بچ کول په کار دي دویم ربط دا دی چې مخکې صورت کې اصلاح د عقیده وشوه چې خپل عقیده سمه کا او خپل عقیده د توحید کا نو په دې صورت کې وایي چې اصلاح د معاشري خپل وکړه خپل معاشره سمه کا دریم ربط دا مخکې صورت کې مسله د توحید په آخر کې ذکر کړه ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به چې په دې شرک منی دوسر چرته دلیل نشتی لا برهان له څوک چې د الله نه علاوه نور چاته را مدد شوی په دې باندې دلیل برهان ور سره نشتی نو په دې صورت کې وی چې څوک الله را مدد کوي نو پاغي منی دلیل شته او دارنګ دغه خبره او په مثال سره واضح کوي هغه مثال الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات الله ودا مثال ذکر کوي په دې سره په مسله د وحدانیت خوازي حقي چې الله مدبر دی منور دی سلورم ربط دا دی چې مخکې صورت کې د مؤمن صفاتونه ذکر کړه چې دغه صفاتونه ځان کې راواله نو په دې صورت کې هغه صفاتونه د منافقانو ذکر کړي چې د هغه نه ځان وساته منافق صفات څه دي تهمت لګي الزام لګي بدنامي لګي د دغه صفاتونو نه ځان وساته دارنګ مخکې د مؤمنانو ا د منکرینو د صفات یو بل سره تقابلو د مؤمنانو سوار له صفات او د منا هغه منکرینو سوار له صفات ذکر کول نو په دې صورت کې تقابل د صفاتو د مؤمنانو د منافقانو سره دی مخکې د منکرینو سره نو دلته چا سره د منافقانو سره دعوه د دې صورت د اصلاح د معاشري په دفع د فحشا سره دعوه د صورت اصلاح د معاشري په دفع د شبهات دفع الشبهات دفع د شبهات او ختمول د تهمتونو دا دعوه ده په دې صورت کې په ابتدا کې سلور قواعد په ذکر کې سلور حکمونه سلور اوامر د پاره د دفع د فحشاو چې فحشا به ته د معاشري نه څنګه ختمه نو هغه د پر سلور امور اول کې ذکر کړي بیا برستو آداب ذکر کړي آداب سبعه ورته وي و آداب هغه د معاشري د صفائی د پاره دستا معاشره به څنګه صفا کی خلاصه د دې صورت دا ده د صورت منقسم دي پنځو بابونو ته اول باب تقریبا لس آیاتونو کې دی او په دې کې ترغیب ورکي هغه احکامات ته کوم احکامات چې په دې کې دي څلور احکامات را روان دي چې دا په ځان باندې نافذ کو د فحشا او نزان وساته سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات د دې صورت باره کې حاتم رضی الله عنه کوفی والو ته دا خط ولېګا چې علمو نساءکم سورۃ النور خپل زنانو ته سورۃ النور خای وعلموا رجالکم سوره المائده خپل سړو ته سوره مائده او خه یاد کړئ ورته او خزه د سوره النساء یاد کړئ حضرت عمر رضی الله عنه دا لازم کړو چې سوره نور زده کړئ زنانو ته دا خامخه د دیو جن امام قرطبي وایي چې د دې سورت مقصد څه دی د دې صورت مقصد دا دی چې احکامات د پردي او د ستر او د په د فحشا وشي په معاشره کې او داغي اهمیت الله په اولنی آیات کې بیانوي الله وایي سورۃ انزلناها سورۃ دا خبر دې مبتدا محذوفه ده هذه سورۃ دا صورت دې لوی شان والا دا صورت دې لوی شان والا صورت د ثورت نه ماخوذ دی ثورت ویل کېږي لوی شان والا لوی شان والا یو ټوکړه نو دا صورت د لوی شان والا دی خندا چته چراول لسنه انسانانو براوړي نه الله وی انزلناها نازل کړ دې منګه دا صورت الله وی دا صورت ما نازل کړلې وفرزناها فرض کړې دې منګه عمل کول په دې باندې دا صورت مراولې غته د فاراچې د احکامات ځان منی فرض کړي او پاغي منی عمل شروع کړي او مبینات پر راضی استعمال په اعمالو کې مبینات پر استره شي نو الله یې په دې کې ما احکامات راي دي کلی ښکار ښکار واضح لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو یاد کړئ حکمونه د الله د الله تعالی د حکمونه تاسو یاد کړئ کوم چې ورپسې را روان دي دا احکامات تاسو یاد کړئ او هاي هر یو د دینه سلسل دوری وویدو ګوره سلسل دوری وسوک په دې آیات کې شادي شوده غیر شادي شوده د هغه تخصیص هم دکړي اول حکم دغه شان سل کوړی ورکه او بیا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم راغله چې کوم سړی شادي شوده دی کنه نو اغلب رجم ا چې کوم سړی شادي شوده نه دی اغلب سل کوړی ورکوي 100 جلده ګور الزانیه تو الزانی کې ګوره زانیه خزه مخ کې کړه په سړی باندې ځکه پهل همیشه د پاره پدی کې زنانه کوي اسباب قوی هغه سره وي د دې وجنه زانیه مخکې کړه ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ګور دا زانیه او زانی به ورته کله وای کله چې ثابت شي پاغو باندې په اقرار کولو سره یا په شهادت سره که ثابت شي پینې نو اسب ورته یو مجرم ته داغه جرم نه ثابت دی چې تا دا جرم کړ دی چې کله په ثابت شو د دې وجنه په دې عدالتونو کې پاکستان دی عدالتونو چې یو سړی باندې سو پرې جرم نه ثابت شي کنه نو هغه ته ملزم وي مجرم ورته نه وي چې دا خبره د سره لازم شي ده دله مجرم شي نه دی د من جرم نه دی ثابت شي نو دا زانی او زانی به کلی کله چې په دوه من جرم ثابت شو په اقرار یا په شهادت سره هو لا تاخذكم بهما رافه في دين الله او دین نشي تاسو لره په دې دواړو باندې ترس کول تاسو چرته په دوه من ترسونه کوي تاسو زړه کې راشي سړیا خیر دې معاف تش دا وج کوړو سره نشوولې معاف کوي یا راځي دا کوړی په کمو سل دی جزء 50 دي شي ډیسکاونټ و پکې وکړو خیر دی او یا راځي رو رو به وو دا ولې که دا واس په کم که یا راځي رو رو به وو نو په دې رو وهلو سره بسو شي دا رأف او رحم او ترس په پیدا شي ولا تاخذكم بهما رافه سره الله اشاره ته وکړه چې د الله په احکاماتو کې په زناکارو خلقو په بد عملو به ترس نه کوي دیو جنا د سعودي عرب کې کله چې یا کوړی ورکی دا زناکار سړی لا یا سکر جم کوي یا تن سر وي هغه پولیس وی وای الحمدلله الحمدلله نو څوک چې اول ځل باندې لاړ شي چې نه سر وای کنه نو هغه ډیر زیات یریږي د یو ورځ نیم ډوډۍ هم نشي خوړی ځکه انسان سر ته انداسي وای کنه نو هغه بیا ډوډۍ هم نشي خوړی داسې زړی دا و دغه شی غوني ترس په نه کښل کې به ترس نه راولي رحم باندې راولي په مجرم باندې ځکه چې په مجرم دې ترس وک کنه نو بګاړ په معاشره کې راځي او دا بد عمل سړی زناکار سړی دې معاشره کې بګاړ راولي یو نسل خرابوي دویم د دغه یو کس یا د دغه یوې کسې د وجه نه زنانه د وجه پوره خاندان بدنام شي پوره خاندان نو بیا نه هغه پلار نه مرور نه خاون نه زوی چاته د مخ ښودلی هغه بیا دغه بدنامي غریبانان د دې وجه نه ترس به نه دی پکار چې معاشره کې د بګړ ختم شي وليشهد عذابهما دوله چې کله سزا ورکوي دا کوړی ورکوي نو دا به یو عام ځای کې ورکوي وليشهد عذابهما طائفه ګور مخکې فجلدو هغه فجلدو کې اشاره ستوا چې قانون شرعي نافذ ک ټول مسلمانان ته خطاب دی چې تاسو ټول رايوځئ شنو دا احکامات نافذ کیږي یو یو کس نشي نافذ کولی یی هغه حکما او بادشاهانو ته خطاب دی چې تاسو خلافت نافذ کړئ کنه ځکه دا قانون نه خو ال راځي چې کله خلافت وي نو دلته ویل شهاد عذاب او ما طائفه حاضر دي شي د دې دوړو سزا ته طائفه یو ډله طائفه د دې اطلاق په یو قسم نیم کیږي ا د یو نه په پورته به حد نشته یو ډله د مسلمانانو دې ته حاضر شي ولی یو خدا چې د سزا یافته خلق لا دوخه او شرمېږي بیزت شي او دویم دا چې کوم خلق ورته راغی هغه به تنه عبرت واخلي هغه به سبا د فرغ کار نه کوي نو حاضر دي شي سزا د دې دواړو ته یو ډله د مؤمنانو نه اوس وی چې د دې نه نفرت وکړي دویم حکم د دې زناکار سړیو زناکار خزنه نفرت وکړي دو سره الله تعلقي اختیار کړي دو سره کینې پاسه ما دون نفرت وکړي د دوی عمل نه نفرت وکړي الزانی لا ينكحو الا زانیه زناکار سړی نکاح نکي الا زانیتن مگر زناکار سره او مشرکتن یا مشرک سره ګور زناکار چې کله زنا کوي کنه کدی دې ته ګناه وي خو دې زناکار دی ګناګار دی عظیم ګناه کبیره یو کو که جایز ورته وي نو مشرک شو ذکر ورته او مشرکا والزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک په دې آیات کې یو دوه اشکال دي یو اشکال دا دی ګوره الزان لا ينكحو الا زانیه ظاهر دا معلومیږي چې زناکار سړی به نکاح نه کوي مګر زناکار سره حالان کې د علما او اقوال لپاره دی معنی او قران عظیم آیات په استدلالاتو کې هغه پیش کړي چې د زناکار خزې سره زناکار نکاح کول شي دارنګ د دا زناکار خزې سره پاک دامن سره نکاح کول شي او په معاشره کې دا څه شته ما دارنګ پاک دامن سړي سره پلیته خزه او پلیته خزه سره پاک دامن سړي دا خو نکاح خدای دنیا شي دي داس په دې معاشره کې شته او نکاح کیږي قران عظیم و اوحل لكم وما وراء ذلكم د دین علاوه ټول تاسو د پر حلال روست براشي وان کې حلایام منکم په نکاح سره واخلې یا ورکه ګوره دا آیاتونه مطلق دي نو نکاح خو کیږي دلته څنګه یا زانیه لا ينكح الا زانیه دویم اعتراض دا دی چې وحرم ذلك على المؤمنين حرام شوی دی ادا کار چې نکاح به زانیه د زانی سره کوي او مؤمن به ورسره نه کوي دا مؤمن چې وکړم دا حرام دی دا کار حرام دی ور سره د دې یو جواب دا دی چې د نکانه معنا بعضی مفسرین وی وتی واخلې وتی جما د نکاح خپل لغوي معنا وتی دا کنه نو معنا د ازانی زناکار سړی وتی بنه کې الا زانیا مگر د زناکار سره دا خو صحیح خبره شاکه سره بس ځکه چې دوه زناکار دي دغه عمل بکینو او یا به د مشرک سره کوي دویم جواب دا دی چې دا لا ينکحو دا نفي ده دا په معنا د نهي کا امر دیو کې چې زناکار سړی به نکاح بالکل دینه کوي نه دی کوي امر دیو کې نهي دیو کې چې بالکل دینه کوي نو په هغه طریقې سره بیا د آیت منسوخيږي رست پوان کې حلایا مسره بل دریم جواب د دې دا دی چې دا آیات مبني دي په عادت د خلقو عادت او اکثریت د خلقو اکثر وګوره کنه د زناکار سړي تعلق د زناکاری سره د دې وجن اکثر داغو تعلق یو بل سره نکام داغو یو بل سره کیږي عادت دا دی نو الزانی لا ينكحو الا زانیه د زانی سړي عادت دا دی چې د نکاح نه کوي مګر د زانی سره عادت دا دی پوه شئ کنه د د عادت دا دی چې د هغه سره کوي نکاح د هغه سره کوي تاسو ګوره کنه د فلمي اداکاران چې هغه یو بل سره نکاحونه کوي بار ډیر کمی یو بل سره دغه میلان یا دغه نکاونه کوي الزانی لا ينكح الا زانیه او باندې وی علامه روح المانی والا هغه دې کې لیاقت د فعل نه په عدم فعل سره تعبیر کړل یعنی لایق او مونږ چې ورته پکار دي نو معنا د ازانی زناکار سړی له پکار دی چې نکاو نکی مگر د زناکار سره دله مناسب دی چې نکاو کې د پلیتی سره ځکه په خپل پلیت نه د پلیتی سره دی نکاو مناسب دی ها کته پاک دامن سره وکړو نکاح کیږي پوه شئ والزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک او زناکار زنانا نکاح دین کوي مگر زناکار سړی سره یا مشرک سره وحرم ذلك على المؤمنين حرام شوه دې د عادت د دې زناکارو په مؤمنانو باندې داغه د عادت نه د تعلق دی او بل سره ساتل نو ته دا غو سره تعلق مساته دا غو د عادت پرېدا دا غو عادت دیو بل سره تعلق ته کنه دا عادت په مؤمنانو باندې حرام شوی دی یا دا ذالک زمير راځي اشاره د څه ده مخکې د عمل د زنا ته او دا حرمه دا علت دی داغه لپاره دا جمله پوره علت دی دا وو په معنا د از دی از حرم ذلك على المؤمنين د دی وجنه حرام شوی دی د عمل د زنا په مؤمنانو باندې چې دغه زناکار سړی او زناکار خځه وسه تعلق سات تو من دا حرام شوی دی مؤمنانو والذین يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانین جلدا وز د دې زنا دریم حکم ذکر کړي او دا دریم حکم منع کول دي سړی د کنزلو نه د بد ردو نه خپل خزي ته یا عام مسلمانانو ته چې دی به کنزل نه کوي ځکه د کنزلو من حد قذف دی دی به ثابتې یو شړې چې کنزل کوي کنه چې تور ته حرامي یا ورته بل داسې وای نو د هغه حرامي توپ به ثابتې چې څنګه حرامي دی ځکه حرامي معنی څه ولد الزنا دا به ته ثابتې کنه نو چې ثابت دې نکړه تعالی باتیا کوړي ملایي اتیا کوړي بدل راکې ته ولی په یو مسلمان په یو انسان من څنګه ته تهمت لګای کنزل بنه کوي مؤمن به هغه چې هغه به کنزل نه کوي بد اخلاقی بنه کوي بدره دی بنوي لعان طعان فحاش دا بني مسلمان مؤمن به د دې سيزون نه پاکي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء هغه کسان چې بدنامه لګوي المحسنات پاغه زنانو پاک دامنو باندې ګوره يرمونی وي رمی څه ته لیکيږي رمی ویل کېږي وشتو ته رمی الجمرات او رمی السهم د غشي وشتل نو دا تهمت لګول بدنامه لګول دام داسې دي لکه وسړی چې ته وولې په غشي باندې وای وجني ځکه ورته رمی وي المحسنات ګوره دا صيغه د مؤنث ولې راوړه حالان کې دي کې خو سړیوم شامل دي په سړو باندې تهمت لګول په خزو باندې تهمت لګول دا ټول دي يرمون المحصنات دا محصنات زکوي چې رسو حضرت عائشه رضی الله عنها صفای الله بیانې نو د اخې د وجن الله دې کې محصنات څخه راوړه د مؤنث کنه مراد تینا غ پاک دمنی د سړیوم په کار ده د خزم په کار ده یو خزا یو کس را پاسه په سړی باندې تهمت ولګاو نو هغه هم دی پکې د دې وجنه مفسرین وایي چې د محسنات نه مخکې براو باسي والذین يرمون النفوس المحسنات هغه کسان چې بدنامي لګي په نفسونو پاکو باندې محسنات صفت د نفوس شو نو نفوس المحسنات هغه پاک دامن نفسونه باندې نو سړی او خزي پکې ټول راغله ثم لم ياتوا باربعه شهداء بیا را نوړل سلور گواهان ځکه دې به سلور گواهان راولي یو سړی من تهمت ولګاو زنا یې کړلی بدعملی کړ دا نو سلور گواهان براولي خو ګوره دا گواهان به ګوره ناری نه وي زنانه به نه وي د زنانو گواهی په زناو کې په داسې چیزونو کې معتبر نه ده او دلیل په څه دی دلیل په د قیات به اربعه شهدا دا قاعده د کن تاسو ویل دي چې د اسماء عدد کله چې هغه اسم عدد مؤنث وي نو تمیز دغه سي مذکر او کله چې اسم عدد مذکر وي نو تمیز سي مؤنث دلته ګوره اسم عدد څه شي اربعه اربعه مؤنث نه دي تاسو سره راغله کنه ګول به اربعه نو شهدا نه مراد شو هغه نارینا سلور نارینه وي زنانه بني دی وجن زنانو گواهی پدې کې نه د معتبر نو سلور گواهان براولي ګور سلور گواهان دې د پاره چې الله د انسان پاک دمنی ساتي د د مخ ساتي د د مخ الله ته عزت مند دی بي عزت کینا باربعه شهدا سلور گواهان براوله هغه هم سړی نو که گواهان سلور رانی استل کنه نو فجلدوهم 80 جلدا نو وی وای دلرا 80 جلدتن اتیا دوری دی وای اتیا کوړی وای ګور درې سزاګانی ول ذکر کړي په مخه کنزل کوي نو د دې کنزلو سزا اتیا کوړي دي ولا تقبلوا لهم شهادت ابدا او مقبلوي دوی لره گواہی چری د دو گواہی بنه قبليږي چرته و اولائک هم الفاسقون دا دي نافرمان دو د الله نافرمانی وکړه حکم یې مات کړ یو مسلمان باندې تهمت یې ولګاو مسلمان خو ډیر عزتمن دی دی خو د الله په نس ډیر عزتمن دی موحد مسلمان د دې وجنوي چې په مسلمان به ټیکس نه ښه ضرائب چې ورته وي ضریبه دا په مسلمان نه دا د مسلمان توهین دی چې په دمن ټیکس بعضی فقها وایي چې رشوت دی ورکی او ځان د ټیکس نه بچي دا د مسلمان توهین دی د به ضرایب نه ورکی دی به ټیکسونه نه ورکی دی به زکات ورکی عشر به ورکی ټیکس په کافر ورکی ذمی به ورکی او اوس خو د مسلمانانو په هر ملک کې په سعودي عرب کې مخکې ټیکسونه نو اوس په هر شي من تر ډوړی منو ما غو ټیکس لګا هوټل کې ډوړی وخوري کنه چې 100 روپۍ درمندال نو سره 15 روپۍ یا 15 روپۍ به ټیکس ورکړي پر شي کې غو ټیکس لګا 80 نه جلدا دا درې سزاګانې مقرر کړې نو الله وی الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا مگر هغه کسان چې توبه وکړه من بعد ذلك رستو د دې کارونو نه واصلحوا نیک کاغه خپل عمل عمل خپل نیک اوس دې کې یو اشکال لري چې الا الذين تابوا چې د توبه وکړه نو آیا دا جلدی دا د کوړی چې ور کوي دا ورته معاف شوي په دې توبې وکړو من الا الذين تابوا یو وکنه نو چې د توبه وکړه خو کوړی بوله بیا نو ور کوي کنه هغه ورته معاف شوي نو په اتفاق د فقها او محدثین او مفسرین نه جلدی ورته نه معاف کی جلدی کوړی ورته نه معاف کی البته د فسخ ختم شو الا الذين تابوا سره د فسخ ختم شو په اتفاق خود ولا تقبل لهم شهاده ابدا ایا د د گواہی قبلی کنه قبلی کې بده کې به اختلاف چې فسخ ختم شو کوړی بوله ورکیږي گواہی قبلی کنه قبلی کې بیا نو ځنې علماوی چې گواهی د قبليږي ځکه چې فسق ختم شو نو د فسق د وجنه دا گواهی نه قبلې ده کنه نو فسق ختم شو نو گواهی خو بس قبليږي کنه لیکن احناف ځنې امام ابو حنیفه رحم الله ځنې هغه دا وی ولا تقبل لهم شهادتا ابدا گواهی به هیڅ چره نه قبليږي ځکه شهادتن ابدا شهادتن سره ابدا ټل کړل هیڅ چری به گواہی نه قبليږي کله توبه وباسي دته کوړی میلاو شوما بیا به هم گواہی نه قبليږي ولا تقبل لهم شهادتن ابدا په دې منی بیا امام بخاری رحم الله ډیر زیات غوسه شوی دی قال قال بعض الناس سره هغه بیا په دوه منی اعتراضونه کړل چې دې کوی شهادت نه قبليږي او بعضینو کې توه شهادت قبليږي نو بیا هغه په دې باندې اعتراضونه کړل فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی والذین يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين اوس ګور سلورم حکم ذکر کړي مخکنی حکم سو دفع د فحشاونه چې د خلینا غلطه خبره و نه باسي عام خلکو ته چته کنزلونو کې بده اوس وی چې د خزي او د خاون منس کې هم داسې خبرې ونی شي چې خاون په خزي باندې تهمت ولګي لکه خاون خزي ته استاد زوی د مان نه دی دا زمانو ته نه ده دا د بل چا نه دی دا وړل مان نه دی غوسه شي ورته دا تهمت ولګاو کنزل ورته کوي الله د د خپل بندې چې نه کنزل بنه کوي دا اوم انسان د تاسو سره چې دا د دې حقوق شته خو بعضی ګوره زنانه را پاسې خاوند ته وي چې ته ګوره بد عمل یې ته پلان کې دې کې ناس وي تا ناس ته پاسه ماته معلومه ده تا غزه ته زیو دې ته زیاده تهمتونه په خاونم لګي نو خزي خلوم بندي چې ګور یو بل منده تهمتونه ملګوي کدا تهمت ولګونو بیا بلعان لعان یو بل من بلعنت وکای لعنت قسم دی رسول پسې ذکر کی پنځه پنځه قسمونه دي په سلورو کې گواهی ده یو کې بیا قسم دی دا بیا تاسو کنو یو بل نو بیا تاسو نکاح وفسخ شي ځای جدا بشي یو بل من تانونه وای لعنتونه وای ځکه د واده د خزي خاون مقصد سره د دوی بل سره مینه محبت پي تعلق پي یو بل ته خوشاله نو چې د خزي خاون چې خاون د بار ناراضي دند جنگ دی چې بار وزي نو خوشاله دی خاون چې کور ته راځي سپورټ دی خزه چې خاون ویني چې سپلای لاس تکړی یا سوي او دواړه رواني دا خو د مقصد نشو زندګۍ یا په یو بل باندې تهمتونه الزامونه لګي نو الله وی الزامونه بنه لګي دا خلو ولا باندې والذین يرمون ازواجهم اغه سړی يرمون ازواجهم چې بدنامي لګي په بیبيان خپل باندې او ولم يكن لهم شهدا نوی د دوی د پاره گواهان الا انفسهم مگر ځان په خپل ځانونه د دوی دوسره گواهان نشته خو په خاخه زمونه یا خزه چا سره ولي د پخپله هغه یو صحابي نبی علیہ السلام ته یا رسول الله زه بخپل د خزه سره سوکوي نما او بیا به زه ګرځم ګواهان بلټوم یا رسول الله والله زه به دغه سړی نه سر و مقدې نبی علیہ السلام یو ګره دی غیرتی تا دا غیرتی دی او نبی علیہ السلام دا د الله احکامات الله غیر مني انا اغیر منک والله اغیر مني الله د ما نه زیات غیرتی دی او زه تانه زیات غیرتی ما خدای د الله احکامات دي سبب یو سړي خپل خزه بدی شي کړه پښې وبې وژني ولی ما پلان کې سړي سره ولیدا یو سړي سره به نه لګي هغه به ولی خپل خزه به ولی به یو ګره دا خزه سړي می دواړه نیسلی معاشره الله صفا کوي په چا په تهمت نه لګای کله غینو گواهان براوړي چې خزه د لخینین شي نو طلاق ولا ورکه کنه الله خو ته لار خول لا طلاق ولا ورکه پریدا یا د خزه له د خاون بدی شي نو الله خو لار خول له د خلع خزه ته کنه لړل شي عدالت کې د کیس داخل کې زه خلع کوم هغه طرف نه ورته اجازه ملو شي دا خو نه ده چې یو بل وجني یا په یو بل تهمتونه یو معاشره خرابوي الله معاشره به نه خرابوي اوس د سړي خپل خزي سره سوکولي ده په دې خپل سترګوهان وسره نشته نو دا خزه دې پری دي کن طلاق دي چې ګوهان وسره نشته ځکه هغه حد شریع په دمه نافذي کړه ده الزام لګا او ثابت نه کړن دمه به حد قذف لګي نو خدای چې پری دي کنه طلاق دی ولور او غیرت دا دی چې ولم یقل لهم شهدا نوی دو د پاره غوان الا انفسهم مگر خپل ځان د دوی نو فشهادت احد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين نو پس گواہی بکی د دین یو کس د خاون اربع شهادات بالله سلور گواہی بالله چې قسم بکی په الله باندې دا گواهیانی به سلور داسي وي چې هغه کې به قسم وي په الله باندې ان کان من الکاذبین کچری وی د دروغ جنونه انه لمن الصادقين صدق دی انه لمن الصادقين چې یقین خامخا دی د رښتینو نه دی دی بس څلور قسمونه کوي چې زه د رښتینو نه ما گواہی پکې شهادت ځکه د شهادت سر دی اشهد بالله وي ځکه د څلور سره شهادت ذکر دا خامس پنځمه جدا کړ دی د سلورو کې به دې اشهد وي اشهد بالله زکاوی کوم په الله باندې گواہی کوم الله د پاره چې دا خبره داسې شي ده ويدرو والخامسه ان لعنت الله عليها او پنځم قسم بخوري دا سړی ان لعنت ان لعنت الله عليها یقینا لعنت دی د الله په دې باندې ان کان من الکاذبین کوي دا خاوند د دروغجنو نه که دا سړی دروغجن وي نو په دې دی الله لعنت وي او ويدروان العذاب او اړي به دا خزه د ځانه د عذاب دغه سزا ان تشهدار با شهادت بالله دا به هم گواهی کوي سلور گواهان بالله په الله باندې یعنی قسم بکی په الله باندې انه لمن الكاذبین چې یقینا دا خاون زماره دروغ جنونه دی ځکه الزام خاون لګول لکنه وس په دا وی چې زما دا خاون د دروغ جنونه دی او پنځم قسم بخوري نه غضب الله علیها چې غضب د الله دی په دې خزبن ان کان من الصادقین کوي دا خاون زما د رښتینونه ګور مخکې ول خامسه تو رستو ول خامسه تا دا ولی دا خامسه تو ځکه وی کنه سړی چې همیشه خبر ګډیر په اطمینان سره کی نو دا ول خامسه ته د عفت په مخکې په شهادتو باندې نو شهادت الخامسه پنځم قسم خامسه صفت شو دا غیر لپاره او خزه خبرو کې تادی کوي نو دې زروي والخامسه د عتب ان تشهد من نو ان تشهد شهادت الخامسه نو منسوب راوړو دا به گواہی کوي پنځمه گواہی ان غضب الله عليها او بیا ګوره خزي ته وی لعنت هغه ته غضب وی چې په دې باندې د الله غضب وي او سړی ته لعنت وي چې ان لعنت الله علیه چې لعنت د الله دی په غمن دا ولی ځکه سړی همیشه د پر د لعنت نه یریږي د لعنت معنی الفاظ نه استعمالي ډیر کم استعمالي او خزه همیشه لعنت خبر استعمالي لعنت تی وی تف تی وی لعنت تی وی دبا په خبرو کې دغه الفاظ استعمالي او حدیث کوم راځي کنه تکسرن اللعانه لعنه تاسو لعنت ډیر زیات وای نبی رسول الله خزو ته نو دو دا لعنت ډیر وای نو د خزو د الفاظ فق کاریدل نو خزو ته هغه لفظ د غضب راوړ په غضب کې زیات سخواله دی په نسبت لعنت په لعنت کې صرف لريواله ده د رحمت د الله نه او په غضب کې لريواله ده د رحمت د الله نه سره د قهر د الله چې قهر هم د الله پاغم نو دا پنځه پنځه قسمونه چې کله خوړل کنه نو دوه به یو بل نه جدا شي نکاح به فسخ شي دواړو که د خزي د خاون چرته بیا گوايو نکړه قسم ونکړه په دې کې د فضل نه مراد څه شی دی بچ کول دي د اعمالو د فحشاونه او رحمت نه مراد څه شی دی بچ کول دي د اقوالو د فحشاونه ځکه اولنی دوه حکمونه سو هغه افعال د فحشاو الزانيه والزاني او دوی مغه هغه دوړ سو هغه افعال او پسې دوړ احکامات سو د اقوال نو الله ولولا فضل الله علیکم دا لولا د شرطیه ده او جزاء ولا محذوفه ده ولولا فضل الله کنه وی فضل د الله پتا سمنه په فحشاو په بچ کولو کې او رحمت داغه په بچ کولو داغه اقوالو د فحشاو کې بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم اوس د دې زنه عصمت د عائشه رضی الله عنها باندې دا لس آیاتونه نازل شي او دا واقع ډیره مشهوره ده د حضرت عائشه رضی الله عنها په دې تهمت کې د صحابو نه درې کسان شریک شو حسان ابن ثابت رضی الله عنه مصطح بن اساس رضی الله عنه او حمنه بنت جحش رضی الله عنها دا درې کسان د صحابو نه د ایمان والو نه شریک شو پکې او عبد الله ابن ابي ابن سلول او خطيب سي ورته ابن برغندي وي عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغندي دا مشهور منافق رئيس المنافقين تهمت اول د لګول او د بیا نشر اشاعت دغه تهمت بیا د کړل او هغه ته الله مستقل اشاره کوي بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه کارو چې غزوی له پسې زیته تن خپل بیبیان نه به یو ځان سره وغسته بوتله به حضرت عائشه رضی الله عنها بوتله او دا بنو مستلق دغه غزوی له نبی علیہ السلام تل واپسې کې راتل طریقه کار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې چربنګ تم کې بدور اوتل یو کس پیرستو پرې خود کدرې قافلې والو نه چې سامان پاتې شي هغه سامان به تر اوچته وروړي و دا دغه طریقه کار په دغه غرض باندې شپه اوس دو پاسي وځي نو اعلان وشو چې راځي حضرت عائشه رضی الله عنها او د سمات تلار چې او د سپوکم بیا برازم حضرت عائشه رضی الله عنها وی زنه راو مو ډیر وزن زمنګ ډیر کم او دوه په کې جاوا کې ناس کې جاوا د اوخ لپاسه داس دی چې زنانه پکې محفوظه بالکل بند دي دا کدا بند سوزه کې چې داس پکې محفوظ دند ناس نو دا به د وخ نه کته کوزه کړه دغه زنګو شکل کې کله به چې واپس کې ناس نه غو بیا دغه شنه کې خدا نو حتی عائشہ رضی الله عنها او د اسمان تلو بیرته دو صحابه چې رال بيدغ پکې ده نو پته ورته نه لګه خو سپکه وړي رضی الله نو چته کړه کې جاوي کې خدا وخ باندې او دا پاتې شو ځکه د دې اروشلیت او داغه ار پسې ګرځي دغه ملغلري چې دغه چې هغه ټولولې ماغه تیارو وخت ملاوي ده ورته نه نو دا غي لټور عدل ته دور روان شو قافله چاغ دا لټونه و نکړه چې دا پکشته کې نشته دو لاړل حدایشر جلن ها چراله وې کته دا قتلی ما غو ډیره خوخياره خزه عالمه هغه په قضيه کې نه تکدو پسې زمانه ولر ختش خو دا قضيه کې وکینو دوی چې کله پته ورته ولګي ما پس واپس راځي دا کیناسته نو خوب ور راغې هغه قضيه کې ود شو او دې لاړ خپل اوخي راويس او اوخي دې په مخه کېنه او دې ته دا ونه چې په دې کېنه یا دې توخي بس لاړه تلری ودرې حتی عائشہ رضی الله عنها پوښ هغه وخت وخت د دې سره خبرې نه دي کړې او دغه اوخ ملونی دونی سره لګام او روان شو څنګه چې یو زیت نبی اسلام درسه پړاو کړل ګرته نه دوه رسیدل حتی عائشہ رضی الله عنها خو هغه روان له یو دم هغه ابن برغندی چې هغه تهمت لګاو چې دا خود لار و د دو دا چلو هغه چلو په دې کې حسن ابن ثابت رضی الله عنه دوه ټول سره دای کې شریک الله هغه واقعیا ته اشاره کوي بیا دوران النبی علیہ الصلوۃ والسلام یوې میاشت پورې هغه ته تکلیف ډیر زیات پریشان او ډیر زیات بیا نبی علیہ السلام د حضرت ابن ثابت رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه سره مشوره کوله چې څه چلو کو حضرت زید رضی الله عنه ورته یا رسول الله من په حضرت عائشه رضی الله عنها کې تر اوسه پورې څه بدګماني څه بد خبره موږ نه دی لیدلې دا خو ډیره پاکه خزه ده دا د خلکو هسې خبرې دي او حضرت علی رضی الله عنه ورته یا رسول الله خپه کېږه ما خزې ډیره زیاتې دي که ته دومره دغه تناقې کبله به الله راکړي در ګڼ شي خزې دي بیا نبی علیہ السلام حتی عائشہ رضی الله عنها خپل کور ته تلاغه ته پته نه و ډیر وخت پورې بیا روستو ته پته لګیده د مستح بن اساسه دا غمور سره دا روان دا واغي خپو خو دا بیا اغي مستح رضی الله عنه ته خیری وکړي نو دی ورته مستح رضی الله عنه ته ولې خیری کوي اخو بدري صحابي دی دا هغه ته خیری کوي هغه ورته ته پته نشتی هغه دا خبرې کتاب پسې بس دا په جړا شو دی وی عزیز پریشان او مغینه مخکې نبی له سلام ماته توجه دومره نه راکول هغه مخکنی شان مینه محبت کم شو ما چې دا ولی او دا راته پته ولګی دا بیا الله پاک دا آیاتونه راولېګل لس آیاتونه دا غي په پاک دامنې من امام قرطبي لیکي چې د یوسف علی السلام باندې تهمت لګید کنه نو د هغه پاک دمانه د پاره الله هغه وړي کې ګویان کاغه سړی گواہی وکړه ان کان قمیص او قد من قبول او ان کان قمیص او قد من دبر دغه گواہی وکړه مریم علی السلام باندې کومت ولګید نو د هغه زوی وړي کې جات کې هغه الله ګویا قال انی عبد الله اتانی الكتاب لیکن حضرت عائشه رضی الله عنها باندې چې تهمت لګید الله په خپل لس آیاتونه راولې داغه په پاک دامنې باندې د دې په پاک دامنې کې چې څوک شک نو کافر دی لکه شیعاګان شو هغه د دې پاک دامنې نه مني دا لس آیاتونه الله را لګل الله وایي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم یقینا کسان چې راتلو کړ په دروغ باندې عصبه منکم یو ډله وا د تاسو نه الذي جاءوا ان الذين جاءوا بالافك یقینا کسان چې راوړې دي بالافك بدنامي په عائشه رضی الله عنها باندې عصبه منکم یو مضبوطه ډله و د تاسو نه یو ډله و تاسو نه عصبه هغه ډلې ته ویل کیږي چې د دریو نه واخل لسو پوري د دریو نه واخل لسو پوري کسان هغه ته عصبه ویل کی یو ډله و تاسو نه لګه مضبوطه لا تحسبوا شرا لكم بل وخير لكم تسلی ورکي الله ګمان مکوي شر لكم چې دا بد دي تاسو د پاره په دې من دا خیال مکو چې دا بد دي بل و خیر لكم بلکې دا تاسو د پاره غوړه دي ولی د دې وجنه الله سورته نور نازل ک تهمت لګن الله سورته نور نازل ک کنه داغه په پاک ځمانه یې نور احکامات پکې رالل لكل امرئ منهم ما اكتسب لكل امرئ منهم د پاره د هر یو تند دوی نه سزا ده هغه چې دو کوم ګناه وک منهم مکتسبه څومره چې څومره د ګناه وک یعنی یو کس لګید یو کس ته خبر وکړه چې داسې تهمت خبره ده یو کس لګید ډیر خلکو ته خبر وکړه یو لګید هغه سب ګمان وکړه یو لګید هغه یقین وکړه چې یو دا بدنامي شته نو الله وی هر کس ته چې څومره حصہ هغه په ګناه کې هغه څه دقم تور ته ګناه ملایږي څومره حصہ پر تهمت کې هغه څه دومره ګناه ورته الله ور کوي دومره سزا به ور کوي د دې وجه نه بیا د صحابو باندې بیا ګورې حد قذف لګېدل ثم تولى كبره والذي تولى كبره منهم او هغه تن تولى كبره چې راوچت کړي دي لوی بوج لرا تولى كبره چې راوچت کړي دي لوی بوج هغه لوی بوج څه شی او تهمت هغه سو عبد الله ابن سلول ابن برغنډي هغه ولکه څه چلو کو دا تهمت هغه شروع کو نشر شات د دې شروع کو خورول شروع کړ د دې تولا کبرو منهم له عذاب عظیم د لپاره د عذاب ډیر لوی لولا سمعتم ظن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم خيرا وزديدنا اول ادب ذکر کړي دا لولا د دې مدخول رست ځوان دی ځوان استمعتموه لولا ظن المؤمنون والمؤمنات کله چې تاسو واورید دا تهمت نو لولا ظن المؤمنون ولی ګمان نه کو مؤمنانو سره مؤمنانو خزو بانفسهم خیره په یو بل باندې د خیر د نیک چې تهمت ولګید نو تاسو په یو بل باندې خه ګمان ولې نه کاو تاسو خو حضرت عائشه رضی الله عنها معلومه وا ابي ته نبی علیہ السلام بیبي وا نو الطيبات للطيبين دغه پوره ده کنه دغه یو دلیل نو تاسو په یو بل باندې خه ګمان ولې نه کاو اوس دا تعلیم وسم دی یو سړی راغی تا ته چا ستا د مرګري باره کې ستا موحد مرګري یو مسلمان باره کې د خدا چل کړل اته تحقیق نه کوي او وای دا خو جدا سي دي هغه سړی وی چې ټماټر ډیر خشه دی وینه زیاتې او پلان کې او پلان کې نو هغه نو کړی چې ټماټر ډیر خشه دی او دا دی دا دی صفاتونه لاغو موکړو بدري پکې هغه زیات کړ صفاتونه بیا هغه وی ټماټر ډیر بد شي دی تارو دی او ګیټې جوړي یا پترې جوړه هغه یو وقې بد دي نو هغه چې یو شي ته خیم جو تور ته خو چې زور ته بد وي نو تور ته بد وي هغه زستانو کریم د ټماټر نه الله خپل مؤمن دا کنه تهمت ما قبل ودا چا دا نه چې دا خبره ورته دا غنو کړي ته پاګه کې تحقیق شروع کا دا جاءکم فاسق بنبئن فتبینوا تحقیقک به تحقیق خبره مکوا نو دو به تحقیق شروع کی الله په یو بل باندې ګمان د خول نه کاو وقالو هاذا افکم مبین او ویلې وی چې دا دروغ کار دی یو دم تاسو رات کړئ دا دروغ کار دی دا دروغ دی مو یا دروغ لولا جاءوا علیه باربعه شهدا بل ادب خی کله چې دا خبره وکړم تاسو مطالبه د گواهان ولونه کړه چې تاسو وایئ چې دا خبر ګواهان راولا نو چې ګواهان وسره نشته نو حد قذف ولا ورکړي لولا جاءوا عليه باربعه شهدا ولنه راوړي دوی په دې باندې څلور ګواهان څلور ګواهان پکار دي چې راوړي فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فاذ لم ياتوا بشهدا کچرته دوی را نوړل په دې منی گواهان نو دغه کسان دی پنځ د الله باندې دروغجن عند الله سو دا الله په قانون کې دا مجرمان دي دروغجن دي نو دوله کوړی ورکه وس ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره کنه وی مهرباني دار فضل د الله مهرباني پتا سو منی په دنیا او په آخرت کې نو لمسکم فيما افستم نو خامخ رسیدلې وو تاسو ته فيما افستم خامخ رسیدلې وو تاسو ته په وجه دا کارونه چې تاسو ورته ول نه وتی تاسو په کوم کارونه کې نه نه وتی کنه کوم خبرو نو تاسو ته الله عذاب را رسولیو خدا الله فضل او مهرباني وا چې تاسو یې بچ کړئ تاسو ته به عذاب درکړو عذاب لوی اذ تلقونه بیالسنتکم وتقولون بیافواهکم ما ليس لكم به علم اوس دا بل ادب خي چې یو بل نه تاسو دا خبري اورېدي کنه دا څه خبرې کولې ما ليس لكم به علم هغه خبرې چې نو تاسو را پاغه باندې سلام اس دلیل ګور درې خبرې ذکر کړې یو خبره دا چې تاسو یو بل ته خبرې کولې سرسری خبرې بس دلیل در سره نو دویم دا د خلی خبرې وي په جبه خبرې کولې او هو عند الله عظیم او دا د الله په نسبت باندې ډیره لوی خبره لوی بد خبره ده عظیم لوی ده په بدوالی کې په ناکاروالی کې ډیره بد خبره تاسو وکړه اکبر الکبائر وکړه غټ ګناه وکړه تهمت لګاو ولولا ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا لولا قلتم ولی ونوی تاسو ما یکون لنا ندی روا منګ لره انکو ان نتکلم بهذا چې خلو خزو په دې باندې منافقان په دې خله خوځین خوځین من په دې خبرو باندې خله نه خوځو سبحانك پاکی دا الله تعالی را ته چې څوک پاک الله تعالی را پاکی دا هاذا بوتان عظیم دا بدنامه ډیره لوی ده هاذا بهتان عظیم ځکه مسلمان په ځان د بهتان نه ساتي ګوره غیبت طعن او بهتان دا ډیر بد سيزونه دي غیبت چې پشي شادي او مسلمان ته دا غیب لټه غیب پاره کی بس سړی ته وچی د غیبت نه کا ویمنه دا غیب عیب پاکشته یا وی زبر ته مخامخ وي نو چې مخامخ ورته وي هغه ته قطعن وي ویل لكل همزه لمزه مخامخ چې ورته قطعن دي او بهتان دي ته چې هغه کې عیب نه ته پکې جوړ دا ټول بد سيزونه دي وهو سبحانك هذا بهتان عظيم يعزكم الله وان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين وعظ څه ته وي وعظ معنی منع کول یعنی یو سړی د بدونه منع کول یعزکم الله منکی الله پاک تاسو په نصیحت سره الله تاسو ته نصیحت کوي خو سره د منع کولو نه کومې خبرې نه ان تعودوا لمثله ابدا چې بیا بنه کوي پشان د دې هیڅ کله د بدای نه بچ شئ د شرونو فسادونو نه بچ شئ الله په حکمتون والا دی ان الذين يحبون الفاحشه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره وز د دې ذکر ده صفات د منافقانو کوي او تخفیف اخروی ور کوي او مراد د اشاعت د فاحشین مراد څه دی بدنامی لګول یو مؤمن من بدنامی راته خورای یا ان تشیع الفاحشه معنی څه هغه اسباب د فحاشی خورول سنیمی جوړول ټیویان جوړول یا په دې موبایل باندې ویډیوګان شیر کول یا جوړول ډرامې جوړول ډرامې خورول هر هغه شی چې پاغي سر فحاشي خوريږي یا فحاشي کیږي دا ټول ان تشیع الفاحشه ده او دا صفت د مؤمنانو منافقانو ده یقینا کسان يحبون ان تشیع الفاحشه چې خوخی دا چې خوره کې بدکارای لره فاحشي خوري کې په دنیا کې او فضل نه مراد دغه تهمتونه دغه عذابونه او رحمت نه مراد څه دغه فاحشه بندول کنه فضل د الله پتا سمنه او رحمت د الله پتا سمنه نو لعذبکم خامخا تاسو له عذاب درکړې وي پس په خورولو د فاحشې او په کولو د فاحشې باندې وان الله رؤوف الرحیم یقینا الله شفقت کوونکی رحم کوونکی دی یا ایو الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر وس د دې ځین الله دا ذکر کوي چې د منافقانو خبرو کې مرزه او د منافقانو خبرې دقه د شیطان خبرې دي شیطان خپل خبرې د منافق په ذریعه سره تاسو ته کوي نو د شیطان په قدمونو پسې مزه خطوات جمع د خطوتن ویل کېږي ست قدم ته اے دی ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان مزه په قدمونو د شیطان پسې نو یقینا هغه خودنه کوي د ګنده کارونو او د ناکاره خبرو ګنده کارونه څه فحشا څه ته لیکي چې عقل د هر چا عقل هغه ته بدوي فحشا څه ته وي چې د هر چا عقل هغه ته بدوي د کافرو د مسلمانانو تمام مطلب څه شي بهتان لګول دروغ ویل بدکاری زنا کول د کافرم دي ته بدوي او منکر څه ته وي هغه کار چې شریعت هغه نه تمنه کړي هغه هم بد کار دی چې شریعت ته منع کړي اگر چې نور خلق ورته بد نه وي خو شریعت ورته بد ویل دغه منکر دی ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه مهرباني د الله پتا سمنه رحمت ما زکا منکم من احد ابدا ما زکا منکم ولولا فضل الله علیکم ورحمته الله وی کدا صورت مې نه نازل کړي فضل الله نه مراد څه قرآن عظیم کدا قرآن عظیم باندې نازل کړي ورحمته او دا احکامات مې الله وی تاسو ته نه ویل لګلې دا احکامات نه وي نو ما زکا منکم من احد ابدا پاک بنو پاتې شوی د بدنامو تاسو نه هیڅوک هیڅوک په د بدنامونو نه پاتې شوی هر سړی او بدنام شي الله وی دا احکامات مراولېګل ولكن الله يزكي من يشاء لیکن الله پاک ساتي چاله چوغاړي او الله سميع عليم الله اوريب عليم پوره ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا أو بكر صديق رضي الله عنه د خالص بيو حد مستح رضي الله عنه مستح بن أساسا دی ډیر غریب صحابي بدري صحابي او بکر صدیق رضی الله عنه به سره خېګړې کولې خوال وی ور سره کول مال به ورکو پیسې امداد به ور سره کو کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د پته ولګیدا هغه بس دل بیا نه مال ورکو ځان ته هغه ته خپه شو نو الله وی ولا يأتل الفضل منكم قسم دی نه کوي غوروالی والا الفضل اولو الفضل غوروالی والا خوند غوروالی هغه څوک او بکر صدیق رضی الله عنه منکم نتاسنا وسع هغه مال والا هغه مالدار او بکر صدیق رضی الله عنه غوروالی والا هغه دې قسم نه کوي چې د سره بخواله نه کو دا قسم دې نه کوي ګور دې کې اشاره څه تشوه ګوره د مستح رضی الله عنه حسان ابن ثابت رضی الله عنه ګوره هغه ګناه شي لیکن الله دغه ګناه ته ګناه نه وایي او دلته الله ورته ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته سوی چې ته ګوره داغه سره خېګړه بند نکې ته باغه سره خېګړه قشانې کوي قسم بنه کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه قسم کړو چې زه به سره خېګړه نه کوم چل او الله ورته خېګړه بکای په دې کې عظمت د صحابه ته اشاره دی وجنه کې او صحابي نه بل فرض غلطي شي دا کنه دا غلطي د غلطي نه وای رضی الله عنهم ورضوا عنه دا باز خلق شیاغان خروکا خو د شیاغان نه علاوه نور په دې دیوبندیانو کې چې کوم شیاغان دي حت معاویه رضی الله عنه ته بدر دی وي حضرت ابو سفیان رضی الله عنه ته بدر دی وي او یو مولا دی هغه ورته ډېری بدی ردی ویل دي په خلی سړی نه راځي نو داسې پلیت خلق هغه صحابه ته بدی ردی وي الله وی د دو مرتبه صحابه اوچته ده الله وی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله وی دا ما غوړه کړو استفل ما غوړه کړو استفال فضل راوست راوړ دی د صحابه د پاره دو برا پاسي په صحابه بلانتان کوي هغه په صحابه ولې کوي ان یوتو للقربا والمساکین والمهاجرین ان یوتو د ورکولو نه خپلوانو ته مسکینانو ته او مهاجرینو ته بعضی مفسرین وی دا درې واړه اوصاف چې کنه دا په حد مستح رضی الله عنه رشتہ دار د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسکین غریب او مهاجر او هجرت هم کړو درې وړه صفات پاک کې موجود چې بخنو کې الله تاسو ته ګور ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وي الا تحبون ان يغفر الله لكم آیا تاسو دا نه غواړئ چې بخنو کې الله تاسو ته نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه سووي بلا یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا اے زمنګ رب موږ دا غواړو چې تمنګ ته بخنو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو دم جواب ورک بلا یا ربنا اے الله زمونږه دا خوخه موږ په دې راضي وو دا بکر صدیق رضی الله عنه بیا ورسره شروع کړه خوالي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره دا یو ادب ذکر کړي چې ګورې هغه مؤمنو زنانو باندې چې د تهمتونه لګای کوم مؤمن زنانه چې پاک دامن دي او ساده ګانی دي نو چا چې دا تهمت لګاو نو لعنو فی الدنیا والآخرة لعنت لعنت کړي شو په دنیا او په آخرت کې لعنت شو په دو باندې په دنیا او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم دو د پر د عذاب لوی یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون وز دا عذاب به دو منی کلی چې دوله به د عذاب ورکول کېږي او د لعنت په پدو باندې لعنت خو جو شروع شو په دنیا کې او د عذاب ورکړي الله وی د عذاب په غرض یو متا شهادو علی مال سنتهم په غرض چې گواہی به کوي په دو باندې جبې ددو وای دیم لا سنا ددو خپې ددو بما كانوا يعملون په سبب دا غي چې دو کوم عمل کاو کوم عمل چې دو کړو هغه تهمت له ګولنو دومره به گواہی کوي قیامت پر ځې بګاوي کوي کنه سو سوره یاسین کې عمر دي خپل لاسونه دار سب انسان باندې گواہی کوي هغه ورته لیم شاهد تم علینا ولې تاسو په موږ باندې گواہی وکړه نو هغه به انتقن الله الذي انتق كل شيء هغه ذات من گویا کړو چې هغه گویاي ورکړل چاله طاقت د گویا ورکړلې نو یوم یذین وفیهم الله دینهم الحق په دغه رضی پوره بور کې الله تعالی دینهم پوره بور کې الله تعالی دوی ته دینهم الحق بدله د دو پوره بدله دین معنا څه بدله جزاء ويعلمون ان الله هو الحق المبين ويعلمون او یقین به کیدو چې یقینا الله تعالی کار دې حق بیان کړي دي حق بیانون کړي ان الله حق المبين حقانيت د الله تعالی ښکار دی حق المبين دا د الله یو نوم دی او د دې یو معنی راځي لازمی معنی څه هو هو الحق المبين شیخ کار دی حقانیت د الله تعالی او کوم متعدی معنی شي او دلیل له په پاک دامنې د حضرت عائشه رضی الله عنها ولی ځکه چې پلیت الخبيثات للخبيثين پلیتی خزی د پاره د پلیت سړو دي پلیتی خبرې د پاره د پلیت خلقو دي نو ګوره چې پلیتی خزی د پاره د پلیت سړو دي نو نبی صلی الله علیه وسلم طیب نبی صلی الله علیه وسلم طیب نو دا خزه خبيث نه شي کېږي هغه به طيب وي هغه به پاک وي نبی صلی الله علیه وسلم پاک دی کنه الطيبات للطيبين پاک زنانه د پاره د پاکو سړو دي نو پاک څوک دی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه پاک دی نو داغه بیبي ناپاک نشي کېږي هغه پاک وي نو دا دلیل په دې معنی پس په دې دلیل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیان هغه پاکي دي د تهمت نه پاکي حتی عائشہ رضی الله عنها منی دا تهمت چې لګیدل دا پلیت لګول الخبيثات للخبيثين پلیتی خبرې د پاره د پلیتو سړو دي او پلیتان د پاره د پلیتو خزو دي والطيبات للطيبين پاکي د پاره د پاکانو دي او والطيبون للطيبات او پاکان د پاره د پاکو دي پاکي خبرې چې څوک کوي کنه هغه پاک خلک د دو خلو نه بم پاکي خبرې کوي نیک سړی چې سره کېنی کنه ستا فکر به آخرت ته جوړ شي دا پزړه کې به د الله خوف او یره پیدا شي چې کله نیک سړي سره کینی دنیادار سړي سره چې کینی کنه دنیا ته به میلان پیدا شي پیسو ته به سوچ شي چې دا ډېری پیسې وي او بد عمل او بيدین سړي سره چې کینی کنه دا خلینه به دا فاش خبري خي کنزل بد ردی نو ته وای چې دا خو بس طالب مزرا کوي نو الله وی اولائک مبرؤون مما یقولون اولائک دا کسان پاک دي د هغه خبرونه چې دا پلیتان ولوي مما یقولون دا خبرونه چې دوی ولوي دوی لکم پاک پلیتی خبري وي د دې نه دا خلق پاک دي صحابه حضرت عائشہ رضی الله عنها لهم مغفرة ورزق کریم دوی لپاره بخشش ته او رزق عزتمن یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستانسوا وتسلموا علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون دینه بل باب دی او په دې کې هغه آداب السبع ذکر کړي څوک آداب عشره ذکر کړي څوک ورته عشره وي او څوک ورته سبع وي نو څوک وروسته هغه یو آیات کې پنځه ذکر کیږي هغه پنځه کې او دا نور ورسره پنځه کې نو لش خو و آداب سبع دي و آداب ذکر کوي اولنې ادب دا د فحشا او د دفقولو لپاره چرته پردي کور ته لاړ نشي او به تاسو لاړ نشي او پردي کور پرې دا چې د خپل مور کور ته ځي کنه نو بیا به اجازه تخلي تاسو پکې صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زه خپل مور کور ته زما تاسو پکوم نبی له سلام ته دا غوړه غني چې ستا مور دې بربند نه سي تلاړ شي هغه نه رسول ځکه کور کې هغه نه ستره څنګه نه ستره ستا مور دا خور دا داس دې بنسي ور بټکه اجازه پاخلي اول اے د ایمان والو لا تدخلوا بيوتا مداخلهږي کورونو ته غیر بیوتکم چې سیوا وي د کورونو تاسو نه علاوه وي تاسو د کورونو نه خپل کور ته ځي ان ستاد خزي کور ته خزه پات کی دا غي ته ځي نو خیر ده کې به اجازه تلاړي خو چې د مور کور دی د خور کور دی د رور کور دی اجازه پاخ اسی ورته نه ځلنده حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا تر هغه پورې چې ځان ورته معلوم کړي تستانسو دا د استیناس نه دی د انس معنا محبت او دلته د استیناس معنا څه ده معلومول تعال تعلم تستانسو معنا څه تعلم چې تاسو ور سره خپل تعارف وکړي او پیجنګنی وکړي وین انستم منهم رشدا دا غنه ده کنه نو معنا دا ده تر دې پوري چې تاسو معلومات وکړئ حتی تستانسو تر دې پوري چې تاسو معلومات وکړئ معلومات په څنګه کوي طریقې درې خولې درې طریقې اول طریقه ور وټکای او په طرف ودرېږي ور دې وټکه وسره السلام علیکم او یا راشي اوازو کې د بارنا ورونه ټکه اوازو کې دویمه طریقه اوازو کې او سلام ورته وکړي چې زه فلان کېم ایو صحابي راغی کله نبی اسلام ته ور ټکا ورته من وی انا نبی اسلام ورته انا انا هغه ورته څوک وی زېما نبی اسلام زه کوم زېما مطلب څه چې خپل نوم اخلا دا کوس چې د موبایل کې ټلیفونو کې ګان اسلام علیکم علی تاسو ونه پیژندم نه چې نه می پیژندلې وسنګ مې نه چې تاسو مانه پیژنې کې نه دې پیژنم خپل نوم واخلا نو په دې پورا لس منټه ټیم ولګي لګیا وي تا پیژندلې ما تا نه پیژندلې اسان خبر نه کې السلام علیکم زفلان کې خبرې کوم خپل نوم واخلا نو دې خپل نوم نه اخلي دې بسو خبره کې زب ته زونه پیژاندم نو خپه به شي بازي په دې باندې ته زونه پیژاندم اګه وای نه پیژاندې کنه نه چلو شو مستخواز به نه پیژندل یا به بخشي د قرض په شان استاوات نو نه به پیژندل نو تا زونه پیژاندم نو حتی تستانسو خپل معلومات ورته فراهم کا او دریمه طریقه ده چې ځان سره یو کس دغه کور بوزه ودن ور سره لاړ شي نو خو بیا د اجازه اخیستو ضرورت نشته اوس الله وی که تاسو اونم مې په دې کور کې څوک نو فلا تدخلوها مداخله کې پاره کې بس سړی لړ شي کنه هغه اجازه غوښتله مخکې هغه ور په چوت کې ګوري داس چې دنه سوکشته کنه نو حدیث کې راځي ټکی راوخره د پرسترو کې دنه ومنډه دا د خو چوي د اجازه واخله د دې کتونه دې منکې کنه نو چې ته ګوري نو د اجازه غسل غواړي نو د کتو نه مخکې دی په بار نه کوشش دنده پکې څوک شته دا قتل من دي وکي خودل من دي ها فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها نو مداخله گئی دی کورتا حتا يؤذن لكم تر دې پورې چې اجازه وکړي شي تاسو ته تاسو ته پته ولګي چې د سړې شته ناشته خو څه د وجه نه غ تاسو ته یا ور نه کولاوي یا आवाज نه کوي یا سلام جواب نه راکړي اجازه ترته ملاو نشو او یا درته ویل شو ان قیل لكم ارجعوا فارجعوا که تاسو هم ویل شو چې زه واپس دی وخت موږ وزګار نه نو واپس شه نو کدا چې ته پښتنو کې چاته وی چې واپس شه نو بیا تر قیامت ورځې دغه دروازې نه نیسي ته خپل کور دروازې نه واپس کړې وصل ته لاړ شم دا خو زما پښتون خیدنه بیزتی کړل ما غریب ورته مینت کې چې سړی صبر وکړه نو هغه دې ته بیا نه ګور حالان کې نبی له صلوات والسلام یو ځل راغې او دروازې نه بار صحابي ته السلام علیکم صحابي له دروازې شاته پټ شي نه و علیکم سلام روغنی وي چې دا نبی له سلام ماته باز سلام خو دعا ده چې بار بار دا وي چې په ما باندې الله رحمتونه ووري نو بیا ورته نبی اسلام السلام علیکم هغه بیا وعلیکم سلام دروغ نبی اسلام نه ودی په دریم ځل چې وعلیکم سلام وي نبی له سلام خیال دره جن سوکشتین روان شو صحابي پس یا رسول الله ودر چا پیرا شو تل هغه ورته ما درې سلام ما جواب را کړل خو ما مقصد دا هغه صحابه مين او محبت مطلب نبی له سلام ته خپه نه شو کته ته یو سړی واپس شکن واپس شه دا ولی هو اس کالکم دا بچ کون کې تاسو سره د بدنامۍ نه هو اس کالکم پاکې رفتاس د پاره یعنی تاسو د بدنامۍ نه بچ کی دنه زنانه ده مثل زنانه ونو زما خو جراندار وکنو زبه یو کمره کې کینول وای نه کنه دا بدنامي لګي ته دن نزي ته سړې دن خزه بدناميږي ته بدناميږي دین او اسلام دا غواړي چې ته د بدنامۍ نه بچ شي ته چې دن پردي کړن په کمره کې کینې او سړی نشتی خو بدنامي ده کنه خلک بدل من څه شک کوي هغه چې چا زړه بیمار یا هغه چې ولید هغه به دې سره راغلی دنده یا خاوني داسي هغه لک شکی ذهني چې وشتلې به قصاتي والله بما تعملون عليم الله باغ سج تاسو کوي عليم پوره ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه وس دکانونه دي نو دکان ته چې زوم به ایجاد غواړو یا داسې کورونه دي چې پاغه کې سو پاتې کیږي نه دفتر دی بعضی دفتری تاسو ورته تلی غټي غټي دفتری پکې څلور پنځه کمرې دروازې ورته بارنه د کورونو شاوي داسې دروازې په لګیدلې هغه ته د نزین هغه کې ایجاد غوښتو ضرورت نشته نو الله وی لیس علیکم جناح نشته ګنا پتا سمانه ان تدخلوا بیوتن چې داخل شي داسې کوټو ته غیر مسکونتن چې اوسیدونکو پکې نوي غیر مسکونتن فیها چې پاغي کې سو کوسیدونکو نوي فیا متاع لکم پاغه کې فائدې وي تاسو د پاره فیا متاع لکم فائدې سوي دکان دې تاسو لاړای یا تجارت ته یا اسی چا سره ملاقات کوي یا اجره ده اجری ته ځکه کلو کې اجری یا بیټه کې داغه دروازه مروازه ځان له بار طرف نه هغه ته دې چل نشته او کور ته برچانه داخلي کې چې پای کې زنانه وي نظر کته کول نظر کته کول خپل نظر کته کا یا غض یا غض په معنی د کمول راځي خپل نظر کم کا سړی چې داسې نیغ ګور کنه فل نظر چې لوګون داسې کته ګوري نظر کم شو او دا نه دی ویلي چې سترګې پټې کا بعضې زبرګانې که نه مخې له زنانه را شي سترګې پټې یا که مخکې کډرې وبرغړې سترګې پټول نه دی ویلي سترګې خپل یو طرف ته ووړه داسې نو سترګې پټول پکې نشتی چې ته سترګې پټای نو وای مؤمنانو ته یغض من ابصارهم چې کم کې د خپل نظرونو نه یا خکته کې من ابصارهم د خپل نظرونو نه من ابصار ویل لخه ټول ابصار یغض ابصارهم نه دی ویلي چې ټول نظر دی کته یو نظر یعنی د هغه زنانه د مخ نه دی نظر کته کی بر دی نظر نه کوي ويحفظ فروجهم حفاظت یو کې د خپل شرمګاونو حفاظت د شرمګاونو دا لري چې دا څرګندې دي نه او شرمګا د سړی څه نه دی د زنګونونو نه اخر تر نومه پوري په دا پپور ته ټول پټ ساتي په دې بعضي ملکونو کې یو جنگي غونی واغوندي دي دې پوري دا زنګونه د پتونانه په کته ښکاري او وړ کې غونی جنگي لاس کې چې مې شي نسره وګرځي په دې عام ملکونو مسلمانان ملکونو کې ومه دلته په دې خار کې په دې ډیفنس کې دې علاقې کې خلک دغه شان ګرځي ويحفظ فروجهم خپل شرمګاونو د حفاظت کی نو د شرمګاونو حفاظت دغه دی او حدیث کې راځي چې خپل فکر کې دنه ناسي کنه او پټ په کمره کې نو الته خپل شرمګا پټ ساته ځکه حیا او کده فرشتونه او د الله نه الله د فرشتونه حفاظت وکړه خپل شرمګا ته پټ ساته ګور د زنانه ګور دنه په کور کې دنه په کمره کې دنه یو کمره کې مسکی کنه خو کله اغه د ویختو سلورمه حصہ کارو د سر د ویختو نو مونږ نه کی او چې بیا نری غون دوپټه چوری ویخته پکې ټول کړي مونږ کوي دغه مونږ نه کیږي وای دا اصلي کیا ده د دې وجنه ویخته په پټ ساتي نو ذالک اتکلهم دا طریقه د پاک پاک ساتونکو دا دا طریقه په دې به تاسو پاک ساتلی شئ ان الله خبير بما يصنعون یقینا الله خبردار دی په کارونو چې تاسو کوئ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن وز دا دریم حکم او زنانو ته مؤمنات ته وي يغززن من ابصارهن دو دي کته کی د خپل نظرونو نه دو دي خپل باز نظر کته کی پلار روانه ده مخې نه سړی را روان دا دی ورته نظر نه نیغی ځکه چې څنګه سړی له زنانه ته قتل حرام دی د قشن زنانه له سړی ته قتل حرام دی څنګه چې د زنا سړی پسړه کې د زنانه سره محبت او شهوت پیدا کیږي د قشانی د زنانه پسړه کې پیدا کیږي د دې وجن دینه من راغله نه په زنانه ګوري نه په سړی ګوري ويحفظن فروجهن حفاظت یو کی خپل شرمګانو خپل عورتونو خپل عورت حفاظت یو کی وس بل حکم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها او نه دي ښکارا کوي خپل ډول سنگار الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاروي دا غینا هغه چې ښکاره وي دا غنه مجبورا دا نه ښکاره کوي خو عند ضرورت هغه ښکاره کول یو زنانه د پړونې اچول یو سترګې سرګند کړل دا ضرورت دی بیا د پړونې داسې ونیسي کنه هغه ګوتې سرګند یا الله ستا نو دا عند ضرورت دی دا پړونې ونیسي مخې پټ کړل سترګې ښکاره ده خو دا پړونې نیسل دا عند ضرورت دی یا ما ظهر منها مراد څه شي دی هغه دوپټه چې کومه دی په ځانه چوله کومه برقه په دې من ځان باندې چوله نو او خو ظاهره خبره وسرګن دي کنه دا غي لپاسه طرف په خوخاري نو که پاغه لپاسه بل دوپټه چی پاغه لپاسه بل چی دینه به برستنی جوړ شي بیا غریبه ګرځي څنګه نو ما ظهر منها هغه تنه بیا مستثنا ده د پاسه او بعضی وی چې نه ما ظهر منها مطلب دا دی چې لاسونه او دا مخ چې دی کنه دا به سرګندې ما ظهر منها کې دارز لیکن په دې باندې به ډېر سخت ردونه شي د کوم روایتو کې چې راغلي هغه کمزوري او دا غي مقابله کې نور ګوره خمر خمر جمع د څه شي د خمار خمار هغه دوپټي ته ویل کېږي چې سره سره پټيږي پټيږي خمار ویل کېږي پټون کیتا هغه دوپټه چې سره سره پټيږي علا جیوبهن په خپل گریوان باندې ګوره جیوب دا ویل کېږي گریوان ته او دا گریوان به پسې زمني امام بخاری باب تړلې باب جیب القمیص عند الصدر چې دا ګریوان به په سینه مني لکه څنګه چې زمونږ دی بعض خلک یو سایت ته جوړې دي سایت ته دي سایت سوډانیا نشاته جوړي دانش دي بیا زی دا صوفیا نه دي صوفیا د پیرانه دا داسونه چور کې غړيږي هغه په دې سایت کې جوړي په دې سایت باندې جوړي وای دا سنت حالان کې امام بخاری خو باب تړل دی دلته سوي علاج یو بهن ان دا چې په خپل په دې سینه دي دا صادر واچي نو ګریوان بسې کې مخامخ پي ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا يبدين ندي ښکار کوي د خپل حکم ولا يبدين ندي ښکار کوي زينتهن اغه ډول سنگار خپل الا لبعولتهن مگر خپل خواندانو ته بعول جمع د بعل بعل ویل کېږي سردار ته او زوج ته خاوند ته دکا یو سړی دوه خزې دي هغه د بل خزې اولاد و او اخوانهن یا خپل ورونو ته او بنی اخوا اخوانهن یا ورونو ته او بنی اخوا اخواتهن یا خرینو ته او نسائهن یا عام زنانو ته او نسائهن ولوي مؤمنو زنانو نه به دا پرده نه کوي خو که کافر وي نصراني يهوديان هغه نه به پرده کوي د ځکه او نسائهن نه قید ولګو او ما ملکت ایمانهن یا هغه وینځي چې مالک دی خلاص نه ددو ما ملکت ایمانهن حتی عائشہ رضی الله عنها وی کاغه غلام کنه د دې هغه نوم بیا پرده نشته دا غي مذهب پدې کې دار مسلک لیکن نور دا دي چې غلام او بالغ نه غنه بس پرده او پسې ذکر دی او تابعین غیر اولی الاربا او تابعین یا خدمتګاران غیر اولی الاربا من الرجال چې نوی اغول شهوت د سړونه نارینه ونه باید دا سکه چې کنه ما ته حقونی یو خو ګدا اجراګان دي دونه په پرده کوي ځکه د اجراګانو کوم قسمونه دي نبی علیہ السلام په وخت کې نبی علیہ السلام ولاړ یو اجرا هغه ولګید د بل زنانه تعریف شروع کړو نبی علیہ السلام ورته چپ شغله شه او بیا وی د اجراګان نه هم پرده کوي نو د اجراګان نوم پرده ده ځکه دوه خوځي بار بار قصې کوي کنه د دې وجنه دا کوم چې ذکر شو کنه په دې کې ګوره تر او ماما نشته تر او ماما نشتی لیکن په حدیثو کې دا غي استثناء راغله چې هغه شته هغه ما د قشانی دي څنګه چې دا د هغه ته ښکار ک زینت هیڅ خبرنده خو بعضی فقها وایي چې دا بنه سرګندې هغه ته هم ځکه چې هغه خو د دې محرمات نه دي لیکن خپل ځی ته خو دا قصه کولی شي کنه خورای ته کولی شي کنه ماما د دې وجنه بیا غونه دیم کې خو هغه نه پرده نشتی او الطفل الذي لم او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء یا هغه واړه چې نه دي خبر شي على عورات النساء په عورتونو د زنانو باندې هغه تلا د خزو په عورت باندې پوي نن سبق ور واړ واړ پوي قاری سی وی موبایل ار څخه خراب کړل وی على عورات النساء چې د زنانو په عورت باندې پوي هغه واړه کاغونه پردنه کینو خیر دی دې د پاره چې معلوم شي خلق ته من زینتهن هغه چې پټ وي د کالونه هغه چې د دې د کالونه کوم پټ دی هغه ورته سرګن کی پانځي به خپې تا چولې او پلار روانه د شرنګ شرنګ شرنګ شرنګ دا شرنګاره به د خپې نه نو بس نو داسې حرکت پدا نه کوي ځکه د دې وجه نه خزه به خوشبو نه لګي او نن سبا خدا چې خوشبوګانه د خزو راوتی دي کنه چې دې کوله هغه ځای کې محسوسيږي او یو دم د خلکو دماغ اوټ کوي وتوبوا الى الله جميعا توبه وباسئ ټول الله ته